قران کریم ته قران زکوي چې دا ډېر لستلیش لستلې شوی دی لسته به چې تر قیامت پورې دار چا په زبان لسته کی او یا قران د قرانه نه دی قرانه لوی انسان دی په انسانانو کې په مخلوق کې کائناتو کې زمانه رستو الله وې درجه د انبیاء دا خو هغه پیغمبر لم مناسب ندي چې دا غپلار دا غزا دا غزوی دا رشتہ دار شرکې لوک چې بخنو دو غالي نه نه دا اختیار د بخنې د پیغمبر سره نشته نو چې الګ دې ته ګوري انډرویر تا او جنې دې ته ګوري انډرویر تا نو بس انډرویر انډرویر بیا دا حالت وي قران حکم کړي ولا یبدین زینتهن او بیا نوجوان لک او دا وګوروي دا کومي مزید مو په کومي دنیا کې ګرځو مزه خدای خلکو وکړي چې دا به زبېځې نه استعمالو ما او د جبې حفاظت وکړي چې د دوه ضمانت پیغمبر پاک وي مال راکې نو عزم نو د ضمانت کې در کوم تاسو له جنت جنت ملا نن دې دا ګرانه ده وې د نټونو ضمانت شو ها نت باندې داسې پروګرام نه اوري چې دا هم ووري کنه چې دا مخې له راشونو زه مله پرې دا مولا دی بیان نه پرې دا هغه انډرویر والا پکار دی الله دا کوشش پکار دی قران داسې کتاب دی قران د انسان عقیده سمي قران د انسان عمل سمي چې چاله دې لسته نه هغه به شفاعت سي نو چې چاله لسته دې هغه په عمل هم کړي دې دې بهای نه بچوي دې چا چې نه دې لسته نو هغه د بهای نه نه دې بچوي نو دا هغه شفاعت بسنګ کوي دا قران برازي او د هغه خلکو به شفاعت کوي چې چا قران ویلو عمل وکړي دمنا کسانو شفارس په کوم او قران له قاری د الله قیامت کې وي رب تل قران په خېدا دا قاری نه دی چې اواز قران نه ذکر نو په عمل نشتا هغه حافظ هغه قاری چې قران لسته دی عمل په هم کړي دی عمل په کړي په معنی هم ځان پوهه کړي دی نو هغه ته دا مقام دی ان الله او يرفع بهذا الكتاب ويزع باخرين او ډیر قومونه خلق د قران په وجبان دې کته گزار کی چاغه از دکړې نه دی یا از دکړې دی خو عمل په نه دی کړې نن ډیر خلک داوی د قران نو کوي حالتونه د چګوري د بل طرف ته روان دي دا غني دی وي زو بیا خري مع السفرة الكرام البررا ماهر ځان کې مهارت پیدا کړي چې زبدا سے قران زکوما څنګه چې خلق پیچ ډی کوي په کیمستري کې څنګه چې خلق ایم فل کوي په فزکس کې څنګه چې خلق پیچ ډی کوي په میسو کې نو زبا پیچ ډی او ایم فل د قران ندا سے حاصلوما دا بدا سے مزامین زکوما دا آیاتونو آیاتونو مناسبت او ربطونه به ورکوم یو بل سره زه خو ډیر قران لولم خو په قران پوه نه ما دا عبارت کې حدیث کې وګورئ دا سوره اجر دی یو سړی قران زکه یو دا نزد کیږي او خلی یو ټکه بار بار وې سبا روالي بیا تیری بل راز روالي بیا تیری او بل دا یو جن ملاو دی چې هغه ته آسان دی ار یو فن منګ دنیا کې زده کو پاغه ځان پوهه کو دا موبایل څنګه ګران فنو اب چا زده کړ پلار بچی ته ویلا چې بچی زه خو په نه پوهېږم دا کمی کمی برته نه ملاو کوم دا مثل بسنګ کومه دا نمبر ملاو کداوي کنه وي پلا څنګه د بچی نه ځان پوهه کوي مور څنګه د بچی نه لون نه ځان پوهه کوي خود قران نه یو ځان نه پوهه کوي چې ته خو قران وې راشه بچی ماته یو ټکه ټکه خایا چې دې باندې ځان پوهه کما په میسج پويږي ها هدارنګي پر نمبر پويږي پسې پويږي پرادو پسرا په سپینا او پښنه بټن پويږي په انسو ځان پوهه کوي په قران درو ځان پوهه نه کوي اغه نور خو سکه قران اغه چې وترو کې اخیری رکعات کې ویل شي دعای قنوت پاغه ځان نه پوهه کوي نه مې یادېږي بس د مولا نه مې ولیدلی یو کس ماته وی بس سبحان الله وا دغم کافی کیږي او استاد هغه مې نه یادېږي هغه ډېر ګران دی ولا نشکرک لا نکفرک او هغه وی هغه ډېر او نحفظ پاغي زنه پوي پاغي پويږي مې په خوراک باندې پويږي کنه پويږي پناشته پویږي کنه پویږي پاره څنګه ځان پوهه کې دا وخت ناشته دی دی وخت چې دا ناشته کې ار یو انسان ځان له یو بالا کتل یا ساته قران زده کو دا اهم فریضه ده د دینه بغیر د انسان کامیابی نشته کله دینه بغیر د انسان کامیابی وې نو قران من الله نه دالېږي دا سي عظیم پیغمبر به بیا مبلغ نه را لګي د قران د پاره خو د قران نه د انسان بغیر کامیابی نشته کو یاد ساتي څنګه چې د خوراک نه د انسان کامیابی نشته د بدن د پاره دوه ورځې درې ورځې خوراک مکوا پر مخ به پروت به او شوی څنګه چې د انسان د وبونه او د خوراک نه بغیر گزاران ګران دی زکه دا بدن پیدا دی د زمکه نه نو د دې تربيت پکار دی د زمکه نه د خوراکونه روح راغله د اسمانونو نه د روح تربيت کیږي د پاره د قران نه د روح د تربيت د پاره قران نه حد ضروری دی چا قران زده نه کا په مقصد ځان پوه نه کا عمل پیو نه کا داغه مثال د مل روح المانی وي هغه مل نه وي مل خو نه وي داغه جامع داغه ټوپۍ داغه صادر صوبه کفنه هغه د پاسه کفن پروت دی اځه د دام د پاسه کفن جوړ کړي دا کفن دی دا کم انسان چې قران زده نه کو عمل پیو نه کو یا ساته هغه په حقیقت کې مل او دا جامع پاغه باندې سو بو کفنو دا پاغه په ژوند دي کفن پروت دی فخر کو بچی می قران زده کړ لور می قران زده کړ خزه می قران تا یلا الله می امام کې زمانه زده کیږي څنګه نه زده کیږي هغه چې ته پیدا شو نو هغه زده کو ته نه زده کې هوتا او تکان نه دی ویلې کنه دا موږ عهد کو څنګه چې د خوراک نه د بغیر د انسان تربیت د بدن نکېږي دا رنګ د روح د پاره بغیر د قران نه علاج بل سیز نشته پوه شئ قران علاج د روح د پاره د مونږ زکات دا ټول بیا په قران کې ذکر دي قران یو اهم سیزو او چا چې قران زکو واقعا الله لزوم د قران کې قران کې ویل حدیث خو پرې را شام او یمن ته به منډه والی او د پیغمبر نه به زما کتاب نزد کاو هغه ته وخت نو ور کړي نو ما به په ګډه مال کړیو ما به له امن ور کړیو نن موږ ته امن نشتا نن په ګډه ما بوجه ګران شو بوجه لاله بوجه لاله هیڅ نشتا ته دین سره قران سره ځان پیوس سره ان شاء الله ابرتار سره په کوکی گزار کی ابار ځان کې ګرانی الله په داس سوزو تا ته پیدا کړي چې په دوه ځله مخلي په درې ځله مخلي او چون کې موږ دین ته شاکر دا نو الله په موږ باندې قسمه قسم مصیبتونه دا مسلط کړی یا مالکم و مالکم دا د بادشاہانو منګای نه و دا د الله د طرف نه عذاب په موږ باندې هغه چا کله د کرونا په شکل کله د بل بیمار په شکل کله د بل په شکل باندې دا ذکر زمون د اعمال او مسره من سره الله کې الله زمون اعمال صحیح کې پکا چې من د الله کتاب ته کار وایو د الله کتاب زده کو مهنت کو الله دې موږ لا د الله په کتاب باندې سوچ او سمجھ دا نصیب کړي